ذکر کړی د ناس کړي چې کومه دا مسله کړي وا او دا ذکر کړي وا او په اخیری رکوع کې رد اشراک ارباو رد شرک اعتقادي او د شرک اعتقادي څلور واړه اقسام رد کړي د نبی علیہ السلام پیدایش د انقلاب دا ځان له مستقله خبره اشاره مې کړه پیدایش د نبی علیہ السلام شنو عام یو شو انقلاب چې وای شروع شو دا لا یو بیا بل شو انقلاب چې نبی علیہ السلام پیدایش شو نو د کسرا دولس کدیارس برجونو او اوله کېدل او د نا آتش قاضي چې کمندونو د فارس هغه سړی شوی پاغي کې چې په زرو کالو کې ور نو مړ شوی او پاغي کې چې کمندونو ورته شو مړ شو او چې کم د ساوا و غیره بوتان د دریاب غاړې ته هغه درس راو ګرځیدل راو ورزیدل علامه بوسیری سے چې کمدنو په قصیده برده کې داغي او عکس چې کمدنو سره لیکل دي او ټول لیکل دي چې نبی علیہ السلام پیدایش هم د انقلاب پیدایش د انقلاب بیا چې وای شروع شو هغه ځان له وسو انقلاب پس مګه کې چې په اسمان کې سر سره انقلاب راغی سنتریانو لګیدل هر څه بند شو لارې مارې چې کومې د خطو سوي لارې وي پیریان په مخ کې خطل د ترویتیانو د پاره وې سغلام لا کولا هغه ته کمندونو لارې څه شوي بند شوي پیریان سره غم شو چې یا خدا سدا چې د زمکه والولا الله هدایت کوي نو زمونږه شیطانت باندې چې مونږ دلته خبري راوړو خبرې څه کوو راوړو او ترویتیانو ته خو دا شرک دی کنه دا شرک څه کوي باندې نو یا خدای ته د هدایت اراده شوی دا یو د یو هم فیصله شوی دا چې د ازمکه الله څه کوي رواني انو بس دی وجنه چې کمنو سوکیداری څه کړی دا سخت کړی دا او سکیورټي بالکل صدا سخت او منبر تللې نشو یو خبره خدا بس وشاوي ګرد ازمګه کې او معلومات وکي حالات معلوم کړي نصیبین علاقه ول ست پیریانو هغه ته کمنوم هغه ته د حجاز علاقه والا کړه پتا سودی کې ته کمنو وګوري چې څه حالات دي بس هغه نبی علیہ السلام طائف خان کې او زخمی کړی شوی او ډیر زیات او ډیر دردول شوی راغله او بطن نخله کې هغه کې چې کمنو آرام فرماو او بیا د سحر مسعود ریدو او سب به اسم ربک الاعلى دا صورت شروع کو دردیدل پیغمبر د خوګ आवाज والا پیغمبر او یوازې هغه کمنو لګیاله مونږ کوي چې دا غیب سمرا سره سب اسم ربک الاعلى دی په دغه لار تیرېدل وی راځي تاسو حاجت دې ځای کې دی دا دین انقلابي आवाज هم دا دی د دې د وجه دا ټول سکیورټي څه شوی دا سخت شوی دا سب اسم ربک الاعلى نقولوا هي الي ان استمع نفر من الجن الله رسول حالت نبی علیہ السلام ته نازل کو وای وتا وای کړه شوی د ماتا ان او سما نفر من الجن چې اخیرا چې کمنو وخت کې خدای یو ټوله د پیریانو نه ټولی د پیریانو نه فقالو نو دیوی ان سمعنا قران نجبا یقینا موږ اورېدل قران ناشنا نو پیریان ویلو چې موږ ناشنا قران واورېدو او انسان چې تاسو رب المخلوقات پتاي ته کمنو په میاش کې ډو اثرونو کو هغه باندې چې کمنو په یو ورځ کې په یو مین کې اثر کړو او خدای چې کمنو په دوه وخت کې اثر ونکو ان سمعنا قران عجبا یقینا ورذل منغا قران چې کمنو ناشنا یا دی لرش لار کې په طرف د هدایت باندې موږ ایمان راوړو په دې باندې فلا نشرک بربنا احدا هم بالکل صدا نه جوړو در خپل سره ایستو معمولی غونډه شیم وانه تعالی عزت ربنا او یقینا هغه الله چې تعالی جد ربنا اوچد شان رب زمونږه متر صاحب تم ولا ولدا نه جوړ نه نیولې بیبي او نه بچي فانو کان یقول او یقینا ویل بچ کنه کما کر زمونږه په الله باندې شاته خبر ده دا تیرا وانا ظننا او یقینا موږ ګمان کو الله تقول الانس والجن چوبنو انسانانو پیریان په الله باندې اس قسمه درو وانو کان رجال من الانس او یته نو چې کمنو سو ناری نه په انسانانو نه یا اوزون به رجال من الجن چې دی او پناه وکړه چې کمن پس کسانو د پیریانو چې پیریانو ما ماګانو د خپل کړه واکې من خپل کړه راکې فزاد عمراقا سیوای کدی لره گمراهي نور گمراهي ولا سکړه سیوا کړه نو پیریانو چې کمنو هم ټیټ غټ شو چې موږ هم سیو چې انسانان راته وي چې موږ لدا کار څه کوي او دی انسانانو گمراه شو ځکه چې هغه پیریانو ته عالم الغیب او امن والوی وانم ظنوا كما ظننتم او یقینا دی ګمان کو لکه چې ګمان کو تاسو چې الله یې مصلا ادا چې بالکل به الله را پورته لکی او تن لرا قیامت نشته فان علم اسن سما او یقینا بلاس لګو د اسمان سره لاس په لګو مونږ چې کوم د اسمان سره اسمان سره هم چې کوم لاس لګاو هغه ځای د ناس کې د پاره دا ورېدو فمن یستملان هغه څوک چې اوس وکیری یجد له شیاب رصدا بیا به موږ ځان لپاره شغله تیارا وانا لا ندری او یقینا موږ ته پته نشته ده اشر نو دي ځان پلار دي شاید کمنو د شر را ده کړی شوی د پاره چا باندې په دې سما کړي امرات به رب مرشدا یا را ده کړی رب دې دې دیوان رب دې رشد دې هدایت وانا من الصالحون او یقینا ممکن کان فمن دون ذلك او زمونږ نه چې کوم نه علاوه دې نه دي کنا فرایت کې ددا یقین موږ چې کوم نه هغه ډلې او پارټه مختلفي هاي کوم د غری دا چې موږ کې څنګه دي فرایت کې ددا یعنی زوی فرایت کې ددا وانا ظننا لن نجد الله او یقین موږ ګمان کو چې الله نو جز الله چې موږ با کمزور نه کو الله لپاره بسما کې او موږ با کمزور نه کو الله لپاره تیتا وانا لما سمعنا الهدى او یقین موږ هر کله چې واورې د هدایت ایمان امرال په دې باندې فما یؤمن به بربه تاسو چې ایمان راوړي پر خپل باندې نه به یې دې کمینا او نه زیاتینا او یقینا په موږ کې ایمانون کتابدار او په موږ کې دی حالت تاسو ظالمان او مشرکان کافران دي ومن القاسطون قاسط دا چې کمونو قسط نه دي نو د بل برخه غوښتون کې دا ظالم دي او مقصد دا هم د قسط نه دي نو د بل برخه ورکون کې نو دا انصافي دي دا څه انصافي نو ختم بخاری کې په اخیره رس به وي کې خیری اما القاسط فهو الجاهل او المقسط فهو العادل نو دا چې کمنو مقصد عادل له او قاصد چې کمنو ظالم دی حجاج یو عالم ته وی زما باره کې څه خیال لې هغه ورته انت القاصد العادل خلق ناس ته چې دومره لوی عالم ته وګوره د حجاج ته وی چې انت القاصد العادل حجاج د حسین سور شو ویلری کې زما د مخ نه دی او شټی کې سملار باندې لاس کنا مان غدقا مقام غاس کولې و مې په دې باندې او په پریوانا دا چې امتحان کوم دې په دې کې او څوک چې دړو کې دې آت کتاب مې قربان باد سره خپل نه نو یسلو کو روان به کوم دلته په آزاد خطوبانه آزاد سخت نو ته چې خيجا عذابا سادا وان المساجد لله او یقینا جمعه الله الله دی فلا تدم الله یا حدا ہمارا بلا سرد الله نه پدې کې سو کو جمعه کې سره واچي یا رسول الله مدد زم وان المساجد لله او یقینا د سجدو زاینا دا الله دی اوازه د سجدي اندامونه دار چاري دا الله دی فلا تدوم الله ادا مرا بلا سرد الله نه بل سو کو چې بل چاته دا سجدي ځای نه کته کای او بل چاته رکو سجده کای وان علماء قام عبد الله او یتنار کلمه فار وقت با ارواری چې با قدرت بند دا الله یا دو چرابر بیا الله لرا یا بیا الله طرف ترابل الکل وکاد یکون علی لبدا قریب وا شیری باز باندې را پاند پجوان باندې د وهلو لپاره را پړ شي او پس د مرګ څخه کمونو غوښتلو لته شي را پړ شي چې ژوند هم تاسو وشته هم پکانی کانو نوس مثلا کولوي د قبر کانی قالو یکونون علیه لبدا قول ورته وای لمسه و شو پیرا تاو و شو پی قول ورته وای رد اشراکو انما ادو ربی یقینا چې کوم را بل مر خپل لرا فنا نشرا کول ما رضا دا الله عذابنا اعظم استوکو ولا نجد من دون ملتادا او بالکل بونو ممزد الله نه لا زائد پنا الا بلاغ من الله خو زما ذمہواری دا وس می نور نشته خدا می ذمہواری دا خور استول چې کوم دنو دا الله تر طرفا بلاغ من الله ورسالاته او غاس ازګری دا الله او پیغامات دا الله او سوچنا فرمانی کی دا الله پیغمبري یا کیران در دوزاخ د نور د جهنم دی همیشه به کې همیشه حتا تر دې پورې اذا ما یعدونا چې کله ویني هغه چې دې سره لوس کول شوی دی فسيعلمون من ذبنا سرا زرا چې په وشي دي چې څوک د کمزورې په مدد والا کې نه جهاد ته مدد کوم کینا او کم نه پښمیر کې ولور ته وای نه دري ما ته پته نشته ده اقریب ما تو دونه اقریب ما تو دونه آی نه دي دا تاسو سره لوس کول کیږي ام یا جل لو ربی امدا یا وګرځي دې رب زما مودا ان سوق پس فرازي عالم دې پټو باندې انکار کې خپل غیب لرا اذن چاته الا من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې خوښ شي یعنی د پیغمبر نه فإنه يسلكو لا الا لكن چې کوم دنو د دې رسو کلام سره لګي فلا ذر لا غیب یا حدا باندې خبر اخلاص شو ولكن من ارتضى من رسول خوا څوک چې خوښ شي الله رب العزت یعنی پیغمبران من بیانې هر پیغمبر مرتضی دی سورته مزمل او مدثر ځان لباب دی ودی کې چې کم دنوس ترغیب ال القران دی ترغیب ال القران پاول سورته مزمل کې وایي چې د ملګرو خیال وساته کله ورځې نیو د شپې ورټه مباسه او قران او ته بیان کا قران او ته بیان کا اوله اوامر ورته ذکر کړي او د جماعت ارکان ذکر کړي چې جماعت کې بدري قسمه خلکې مجاهدین به او مزدوری کوونکې به د جماعت د پاره او د کون کې وایي دا درې واړه وي په جماعت کې دا ټول خیال ساته او نه دای ته قران کریم بیان کا مزدمل یو مطلب دا دی چې سموانی او دین هغه لري کا سموانه ای که کمبلی که صادری هغه څه کا لري دویم مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام ته وایي چې تا ته اوس کار والا شو نو اوس په کمبل او بلستنو کې په ناس باندې نه کیږي اوس به کار کول غواړي هر کې عاشق شد اگر چې نازنین عالم است نازکی کې راز بار مې باید کشید اوس کمنو نازکی په کار ناراضي د نن نه پس د مهنت ته مهنت ته مهنت ته نو پاسا اوس کوم لاس نه ده درې مطلب مزمل زميل لري زمیل ملګری ته ویل کیږي نو یا ایو المزمل یا ملګری جوړون کیا او یا تنظیم او جماعت برابرون کیا او قران باندې جماعت برابر کا او غیل د قران مطابق تقسیم کا او د قران په اصول باندې جماعت کو چلاوا مقابل څوک راځي هغه ما ته پرېږدوا نو دا مزمل جماعت برابرون کیا د شپې چې کمنو ودرېګا او قران بیان کا او ملګری په قران باندې جوړ کا یا ایو المزمل وا ملګری برابرون کیا قوم الليل فاصل شپې الا قليلا مگر لګنا ان ټول شپه ودرېګا خلګه حصہ کې خوب سکا وکا هغه لګه صدا نصفه نیما او ان قسم منه قليلا یا کم کړي دې مینا لګا دې دې مینا لګا سکا کم کا او زد علیه یا په لګا سکا سیوا کا نو نیمه شپه قران څخه لولا او هغه نیمه شپه هغه قلیلا هغه لګه چې دا هغه یا نیمه غوسه ود کیږي او یا چې کم نه دي نیمه نه لګه کم څه کیږي ود کیږي نو ما درې مې څه څه کیږي ود کیږي او یا دې نیمه نه لګ څه او دې داله یا په لګ څه سیوا کا نو دوی چې ود کیږي یو یې څه وایا قران وایا د اخر د صورت او د په مناسبت راشي او د علیه یا سوا کبل باندې ورتل القرآن ترتیلا او ولا چې کوم نو قرآن لرا په دمه دمه باندې او رتل القرآن ترتیلا واضح واضح ایل ولا چې د عملګری دی په مقصد څه شي پوه شي ترتیل نه आवाज اقامت الحروف نه مراد چې صرف حروف سکا نیخ کا او صحیح وایا نه په مقصد باندې ملګری سکا پویا کا ورتل القرآن ترتیلا شاغی په مقصد باندې چې کمنو پوشي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا چې کمنو منګه خامخا درکو تعالی را یا ډیر صف په برابرتیا کې فاقم قیلا او ډیر نیک دل زیات د وینانا او ان لک فی النار سبان طویلا یقینا سات کمر پر ادا کې هغه مشغولتیا ډیرا رزه کې تا ته بلا کار دې کاروبار د نبوت نرسته د نبی اسلام کاروبار څخه ثابت کی د نبی اسلام ته نبوت ملاو شوه د نبی اسلام بیا کاروبارونه نه دي کړی نبی سبعا طویلا نه مراد نه چې درځي په دکان کې د شپې څه کاوه درس کاوه ان لک فی النهار سبعا طویلا ان لک فی النهار سبعا طویلا درځي به به طلب پسې ګرځي درځي به به طلب پسې ګرځي دکانونو ته بځي کورونو ته بځي ابو جهل دی پسې بګرځي د شپې د طالبان چې دي نه دی ته قران وایا د شپې د طلبګار لور کا هغه طلبګار خو تعالی هر څه کوي درکې هغه به طلب تا تماسوتن ور نه کولاوي نه ان لک فی النهار سبحان طویلا دا دواړه کارونه د دین دي به طلبو کې طلب پیدا کول دا اهم کار دی او طلبګار له توجه کور دام څه دی اهم کار دی دواړه کار وکای البته چې تعرض راشي نو ترجیب طالبانو لور کوي او بس وت والله ان لک فی النهار سبحان طویلا ان لک فی النهار سبا طویلا یقینا استاد راځي چې کومه مشغولتیا د ډیر وګدا ان درځي به خلکو سره ځانونه کړه کله به یو پسې دي کله به بل پسې دي دعوت په تبلیغ به ګرځي به ور پسې او د شپې ورې چې کومه د عمل ګورو لسکی ورکی واذکر اسم ربک نو چې ته سبا وای خلکو ته وعذاب علیما او عذاب دردونکې یوم ترجف الارض والجبال فاغر چوجړه کیږي زمکا او غرونه وکانت الجبال کسیب مهیلا او شی غرونه چې کمنو هغه شګه بيدون کی د شګړې روي بيدون کی وي ان ارسلنا علیکم رسولا یقینا علیکم من تاسو استاد شاهدن علیکم بیان کوم کې دین تاسو ته کمار صلی الله فرعون الی فرعون رسولا نو چې ستا جماعت برابر شو نو بیا ول جابر بادشاہ سره مقابله راځي لکه د فرعون سره چې موسی سره غلې و مقابله راغلې و چې ستا جماعت جوړ شي نو بیا ورته بوشو د اوباما سره سره راځي قابل راځي الا فرعون رسولا فاسا فرعون رسول مرا فرمانی وکړه فرعون د پیغمبر خاخنا اقدم بلا هونی می دلرا په نیول سخت باندې سرانګي وتا سرانګي یریږي تاسو وې دا غیر زنا فكيف تتقون ان كفرتم وسرانګ یریږي تاسو ان کفرتم که تاسو انکار کوئ دا غیر زنا یا ذل الولدان شیبا چې کی وجه کمنو بډاګان او چې شیبا ما شومان بډاګان دور او دره یا غم د وجه اسما من فطرم به اسمان چاودون کې دې د وجه ودریږي کان چې کمنو د دوی سود شپینا او نیم حیا درېما فتوا بس من الذين معك او ډول لای کسانو چې ترستانه ده والله يقدر الليل والنهار الله انداز کړی شپه او ورځ هر ټول شپه او ورځ الله انداز کړی دي نو ته ټول تا دنیا لا ورکړل الله له بکړ ورنکړل عالم الله تاسو معلومه الله تاسو یقینا تاسو به طاقت نه لرئ نو پتا باندې کومه ربانی او کله تاسو نو فقرو ما ته سره من القران نو لوري یارا چې سارو یې ته قران نه عالمان ته يكون منکم مرضا الله ته پتا وا چې وو پتا سو کې معذور نه جوړا او نور چې غیب سفر کې بزمګه کې من خیر سما الله سنه کائنات تجدو عند الله او به امید لرد الله سره غره چې کم دنو غره او اعظم اجر او ډیر با اجر کې استغفر الله او بخنه غواړي د الله استغفار بعد العمل عمل نرسو یو استغفر الله بخنه غواړي د الله نه دا نه چې عمل نه کړو استغفر الله استغفر الله واستغفر الله فخنا وارد الله نا ان الله غفور الرحیم یقین الله نے بخون کے مہربان سورۃ مدثر کی 24 سے اور نمبر کو